دا تختې درېمه ده او دارنګي سبق پنځم دی ځکه ول حروف هجاو بیا مخارجو بیا غټ حروفو بیا مختلف اشکا بیا د یو شانتی اوازونو والا حروف همواز حروف مشکل حروف درې نمونه ورکړي نو پنځم سبب چې غدارې نو تختې درې مدا او دارنګي سبب پنځم دی ځکه په یو تختې کې درې سبقونه اظهار القرآن په طرز باندې وسننی تختی چې هغه د مختلفو اشکالو سبق د دې ربط هغه زده کو د مو حروف په د مختلفو شکلونو د پیژندلو په بیان کې دا تختی ده اوس د دې ربط څنګه چې یو انسان هغه وړو کوي موږ ویلو د ماشوم سره بل دې ربط دي چې څنګه یو انسان وړو کوي نو دا غ شکل یو شان وي کله چې ځوان شي نو شکل یې بل شان دي شي او کله چې بوډا شي نو شکل یې بیا بل شانتی شي هم دغه شان حرف چې د کلمې چې کله د کلمې په اول کې وي په یو شکل وي د کلمې په منځ کې وي په بل شکل وي او د کلمې په آخر کې چې وي نو په بل شکل وي نو دا د دې تختې رب کله چې دا رب سړی ته یادي نو په تختې باندې به پويږي نو یو دا چې د کلمې په اول کې یو شان دي د کلمې په منځ کې بل شان د کلمې په اخر کې بل شان دي اوس دا خرابتو خو په دې کې یو اهمه خبره او فائدہ زده کی د الف او د حمزه فرقونه الف خالی وی د حرکات او سکنات الف خالی وی د حرکات او سکنات حرکات کوم زبر زیر پیش سکنات جزم شد دې ته سکنات وي لکه مثال قال کانو نو دا چې حرکات سکنات پنه دي قال کینا د قاف نو ورستو چې کمالک دی ولاړ دې تعریف وي دې باندې نه جزم شته نه شد شته هیڅ هم نشته نه په زبر نه مزیر نه پیش دا سکانو کې کاپ نه ورستو هغه د الف چې ولاړ دی کا کا د الف او په حمزه باندې به حرکات او سکنات وي دا غي مثال زی ز ذکر کوم مثال وره الحمد نو الف لام نا مخکې چې کومه دا حمزه د اول کې دا دته حمزه وو ویل چې په حمزه باندې به حرکات سکنات زبرم بی زیر پی وی پیش به بی او یا به جزم وی یا به غړندې وی یا به ساکن وی یا به شد وی یا به مشدد وی یا به ساکن حرکات سکنات دویم فرق قالو کی او حمزه سره د جټکینا سخت بادا کی لکه مثال بئسا بئسما بئسما ب دا حمزه نو سره حمزه سره د جټکینا سخت با هغه دا کی درنګي په مختلفو اشکالو کې با درې خبرې هغه یاد ساتو اوله خبره الف به صرف د کلمې په منځ او اخر کې راځي یعنی ویل کېږي به او حمزه به د کلمې په منځ اول منځ او اخر دریوانو کې راتلی شي اول مثال الحمد خدای خبر زده کوي چې کچرتا الف راشي د کلمې په اول کې نو دا به دې ته به حمزه وایو الف ورته نه وایي په دې غلط نشي ځکه تاسو قانون زده کو چې الف بل کلمې مېز او اخر کې راځي صرف اول کې باندې شرال دی نه به شي لیکلې او کلی کلی شو نو دا به حمزه دا به الف نه او حمزه به د کلمې اول مېز او اخر دریوانو کې لیکلې شي اول مثال مې ذکر کوم الحمد الحمد دا ګور حمزه ده د مین مثال بئسا د اخر مثال اقرا دویمه خبره پینځه ورو داسې دي چې د هغې نه وروستو یو حرف په لیکلو کې یو ځای نشي لیکلی یو ځای ورسره یو حرف نشي لیکلی البته په ویلو کې ورسره یو ځای ویلی شي ا پینځه ورو داسې دي جوخ او دارنګ البته په اولو کې مو سره ویل شي چې ودی لیکو خواته ته نږدې نو لکه داوود داوود نو دال او الف دی ولیکو بیا دارنګ دو نو دال وو دا ولي کې دسی دسی لیکل کېږي خو جوخت یو ځای ور سره نشي لیکلای دا خبره بیا ساتي بدی کی دریمه خبره د حمزه د پاره خپل شکل نشته کله د الف په شکل برازي لاندې به الف ولاړی او د پاسه به پی د عین د خپل په شان شکل او کله به د یا په شکل یا به لیکل شي او د پاسه به پی حمزه او کله به د وو په شکل واو به لیکل شي او د پاسه به پی حمزه نو دا به وو نه ویل کیږي دا به حمزه ویل کیږي او کله به د عین د خپل په شکل ان د خلی په شکل او هغه شکلونه مونږ ویلي نو دا په سلور طریقو سره راځي حمزه با په مختلفو شکلونو سره هغه راځي د مختلفو اشکالو د ویلو طریقه مختلف اشکال به د حروف هجا پشان جدا جدا ویل شي اوس هغه منګه وای دا عملی کول دا خو یو قانون هم وي او د قانون نه وروسته عملی سبق وي نو دا به کمالی کله کله سړی قانون زده کې خو بیا د هغې ادا نشي کولی عملی نو دا ګران کار دی نو د دې سره قاعده سره سره عملی قانون دې زکو چې د نون ساکن ورستو بل میم راغې نو دا قاعده وي د میم سره د نون ساکن ورستو یا راغله نو دلته به غنر کیږي او دا ته غنه دا وي او دا وي دا رنګي د میم د نون ساکن ورستو د با میم نه علاوه بل حرف راغې داس مثال نو وسو لګول پکار دي عملی ادا کول پکار دي نو دا ډېر ګران دي ملګرو لدا پکار دي چې دا ډېر زده کی اوس دا مونږ وایو اول دې سر کې د دې اول ټکه هغه صحیح ذکر کړي بیا دغه مختلف شکلونو سره مینس کې اخیر کې دارنګي دا حروف پر راځي په قران کې ونداسي په مختلفو شکلونو سره راځي نو چې دا پہچان نو ماشوم دا او پیژني دا سینه کله کله ګوره دا جیم کټوي لکه ور سره نه وي کله تا کټوي ډېر کم خلک هغه زده کړي، ځکه دا د ژبې د ډډې نه ادا کېږي او د جامې د غاښونو د پنځو غاښونو د ویښونو نه او د ضا او د ضاد د دې دارنګې دا صفتونو کې میو دی نه دی جداواله هم ګران دی ضاد رابه